قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د سرور کاینات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دولسم نصیحت دا دی چې تاسو د اسلام په ارکانو عمل کوئ د اسلام ارکان تاسو ډیر ښه پیژنئ چې مونځ دی کلمه ده روژه ده زکات دی حج دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت په ځانګړې توګه صحابهو ته بیا ټول امت ته دا دی چې تاسو کله ځان ته مسلمان وایئ نو د اسلام په ارکانو باندې پوره پوره عمل وکئ حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایی چې زه یو سفر کې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری وم سهار د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ورځ روان وم ما وویل ای د الله رسوله ما ته یو داسې عمل راوښیه چې د هغه په وسیله زه جنت ته داخل شم او له جهنم او له دوزخه لرې شم رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلې بې له شکه معاذه تا ډیره لویه پوښتنه وکړه دا هغه چاته آسانه ده چې الله یې ورته آسانه کوي عبادت کوه او له رب العزت سره په خپل عبادت کې هیڅوک شریک مه نیسه ته لمونځ کوه زکات ورکوه د رمضان روژه نیسه د بیت الله حج کوه حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایی چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل آیا زه د نیکي دروازې در ونه ښیم ما ورته وویل ای د الله رسوله ولې نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل چې روژه او خیرات ډال دی او لمونځ ستا ګناوې داسې ختموي لکه اوبه چې اور وژني نو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی په ځانګړې توګه صحابه و کرامو ته بیا ټولو مؤمنانو ته چې تاسو د اسلام په ارکانو عمل کوئ واقعا که څو کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې په دې کې د الله په وحدانیت باندې اقرار دی د محمد رسول الله په رسالت باندې اعتقاد دی او بیا په دې باندې ثابت پاتې شي نو په دې کې شک نشته چې دا کامیاب د دنیا او د آخرت دی د دې ترڅنګ چې بیا دا مونځ کوي روژه نیسي زکات ورکوي د الله رب العزت کور ته ورځي د هغه نه طواف کوي د دې نه بهترین عزت او سرلوړي په دنیا کې بل څه نشته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیارلسم نصیحت هغه دا د تاسو له خپل مور او پلار سره ښه چلند کوئ که موږ او تاسو د الله رب العزت کلام خلاص کړو او ویې لولو همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته متوجه شو نو په ډیرو ځایونو کې الله او د هغه پیغمبر موږ ته دا لارښوونه کوي چې مور و پلار سره ښه چلوئ مور و پلار سره ښه اخلاق کوئ د هغو د اوامرو تابعداري کوئ الله رب العزت په خپل کلام کې چې کله ایمان ذکر کوي په خپل ذات باندې او د آخرت په ورځ باندې د هغه نه وروسته دا ذکر کوي چې تاسو د خپل مور و پلار سره نیکي کوئ حتی الله دا وایي چې تاسو د خپل مور و پلار ته د اوف کلمه هم استعمالوئ یعنی هغه خبره تاسو خپل مور و پلار ته مه کوئ چې په هغې باندې ستاسو مور و پلار د ستاسو نه ناراضه او ناخوښه شي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما مور و پلار ته د اف کلمه هم مو وایه او مور و پلار هیڅکله مه ناهیلې کوه هم او هغه نیک کلمات نیکې خبرې لا ټولوه په هغه باندې د خپل مور پلار سره ته صحبت کوه خو له بده مرغه نن ورځ زمونږ اکثر رونه او اکثرې خویندې د خپل د مور و پلار په نعمت باندې لا پوه نه دي چې مور و پلار څومره اوچت نعمت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې د رب العزت رضا د مور و پلار په رضا کې ده که ستانه ستا مور و پلار راضي و نو الله هم درنه راضي وي او د رب العزت غضب او سخت چې دی هغه هم د مور و پلار په غضب کې دی که مور و پلار درنه ناراضه ول نو الله به درنه هم ناراضه وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل ځای کې فرمایي چې جنت د مور و پلار د پښو لاندې دی که تا د خپل مسلمان مور و پلار تابیداری وکړه د هغو قدر دی وکړه د هغو احترام دی وکړه الله رب العزت به ستانه راضي شي الله به دې جنت ته بوځي او که خدای مکړه مور و پلار سره زشت روان وي نیک اخلاق دې د خپل مور و پلار سره نه کول تل لپاره دې بده لاره غوره کړې وه د مور و پلار خبرو ته تا پام نه کوه نو الله به درنه ناراضه شي چې الله ناراضه شه نو الله دې په موږ رحم وکړي چې داسې انسان دی به بیا ځای وي که غواړئ قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو چې الله هم درته عمر زیات کړي او الله رب العزت تاسو ته بخښنه وکړي الله هم په رزق کې زیادت راولي نو د خپل مور و پلار خبره ومنئ خو نیکه خبره ناروا خبره نه یو حدیث ده چې بخاری او مسلم د حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی هغه سړي بیا پوښتنه وکړه چې بیا څوک رسول الله ورته وفرمیل ستا مور هغه په څلورم وار چې کله پوښتنه وکړه چې بیا څوک رسول الله ورته وفرمیل چې ستا پلار ته راشه د خپل مورجانې حق ته وګوره چې په دین کې دا په تا باندې څومره حق لري سړی راځي د رسول الله نه څلور وارې پوښتنه کوي چې په ټولو خلکو کې زما د ښه چلند حقدار څوک ډیر زیات دي په درې وارې رسول الله ورته وایي ستا مور په څلورم وار ورته وایي چې ستا پلار ته د خپل مور په عزت باندې پوه شوې زما وروره د خپل مور قدر دی وساته خورې ځان سره فکر وکړئ چې هغه مور تا سره څومره تکلیف وباسي څومره وخت یې ته په خپله ګېډه کې وګرځولې او څومره شپې دې په ناخوبي تېرې کړې هغه ستا تربیت وکړ ستا روزنه او ستا پالنه یې وکړه نن ورځ ته جګېږې خپل مور ته تیزه خبره کوي نن ورځ ته جګېږې خپل مور ته شکنځل کوي یا نن ورځ چې موږ په ځینې اوقاتو کې اورو ته اوچتېږې د خپل مور او پلار ډبوي الله اکبر د داسې انسان نه به بدبخته انسان په دنیا کې بل نه وي چې هغه خپل مور ته بده خبره کوي هغه خپل پلار ته بده خبره کوي او د خپل مور و پلار رټي د داسې انسان نه بدبخته انسان د رسول الله وینا ده چې په دنیا کې بل څوک نشته او دا تجربې هم ثابته کړي څنګه اخلاق او څنګه چلند چې تا خپل مور و پلار سره وکړه همدارنګه چلند او دارنګه رفتار او اخلاق به ستا اولاد ستا سره کوي که د خپل د مور و پلار عزت وساته د خپل مور و پلار قدر دی وساته د هغو احترام دی وکه د هغو قدر دی وکه د هغو خدمت دی وکه اولاد به هم تا سره همداسې کوي که خدای مکړه تا خپل مور و پلار ورټل هغو ته دې تیزې خبرې وکړي د هغو خدمت دې ونه که نو ستا اولاد به هم تا سره دا سو کوي او دا هم تجربه ثابته کړې هغه چا چې د خپل مور و پلار دعا په دنیا کې واخیستله د مور و پلار خدمت یې وکړه هیڅکله به هغه په دنیا کې خوار نشي الله به عزت ورکوي او آخرت به هم الله رب العزت دې ته عزت ورکوي په اوچته غاړه به الله ته ولاړ وي نو قدر منو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو دا د رسول الله نصیحت دی چې تاسو د خپل مور او پلار سره ښه چلند کوئ دا ډیر لوی نعمت دی ډیر وچت نعمت دی چې د دې نه لوی نعمت په دنیا کې زه بل نه وینم د مور او پلار سترګو ته چې تاسو ګورئ دا عبادت دی د خپل مور سره چې کینې خبرې کوي دا عبادت دی ولې ځان د دې لوی نعمت نه محروموي زه د خپل د کامیابی لوی راز په دې کې وینم چې زما مورجانه ماته دعا کوي سهار چې د کورم راوځم ورشم د خپل مورجانې سکه ماښام هم چې کور ته راشم د خپل مورجانې سکه ورشم دا ورته چې ته ماته دعا وکړه زه په دې پوه یم چې زما د مور دعا چې زما په حق کې په سره الله یې قبلوي نو که غواړئ چې کامیابه اوسئ د خپل مور و پلار دعا واخلئ هغو سره ښه چلند وکړئ همدارنګه په یو بل روایت کې چې مسلم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی هغه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه چې د الله رسوله په ټولو کې څوک ډیر زما د ښه چلن حقدار دي رسول الله ویل ستا مور بیا ستا مور بیا ستا مور بیا ستا پلار او بیا ستا خپلوان څومره چې در نږدې وي هغومره حقدار دي مور سره به ښه چلند کوي د خپل پلار سره به ښه چلند کوې او هغه څوک چې د ستا اقارب دي ستا خپلوان دي ته به د هغو سره ښه چلند کوې چې ته په ټولنه کې په کورنۍ کې خپل قوم کې د خلکو له یو نمونه او یو مثال وګرځې او که خدای مکړه پلار سره چلند خراب وي مور سره تیزې خبرې وي خپلوانو سره ښه اخلاق نه وي نو په ټوله ټولنه او کورنۍ کې به خلک تا ته د انتقاد ګوته نیسي چې دا هغه کس دی چې دا خپل مور رټي دا هغه کس دی چې په ټولنه کې ښایسته اخلاق نه لري نو چې خلک مور او پلار درنه ناراضه شول الله رب العزت به درنه ناراضه ناراضه وي همدارنګه په یو بل حدیث کې چې مسلم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هغه سړي پوزه دې په خاورو ولړل شي د هغه سړي پوزه دې په خاورو ولړل شي د هغه سړي پوزه دې په خاورو ولړل شي چې مور او پلار دواړه یو په ډاتو کې یعنې په زوف کې پیدا کړي او د هغوی د خدمت په کولو جنت ته داخل نشي په دې کې شک نشته چې ستا مور و پلار ضعیف وي د ستا مور و پلار مور دې زړه شوي وي پلار هم زوړ شوی ته د هغو خدمت وکړې د دې خدمت په وسیله به الله تا جنت ته داخلوي په دې هېڅ شک مه نو رسول الله وایي بدبخته هغه انسان دی درې ځلې دا خبره تکراروي چې هغه د خپل مور او پلار د ضعف او د ضعیفي په حالت کې بیا مومي او د هغوی په خدمت باندې دا جنت ته داخل نشي الله رب العزت دې مونږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونه ومنو په دې کې زموږ کامیابي ده د خپل اولاد سره هم ښه چلند کوه د خپل ښځې سره هم ښه چلند کوه خپلو خپلوانو سره هم کوه خو تر ټولو زیات د خپل مور و پلار سره کوه په ټولنه کې موږ وینو ځینې داسې ورونه هم شته دی چې هغه د خپل ښځې خبرې ته د خپل مور په خبرې باندې ترجیح ورکوي ښځه ساتي او د خپل مور و پلار رټي نو داسې انسان به څنګه انسان وي قدرمن اوریدونکو هغه مور چې تاسو سره تکلیفونه وګالل هغه مور چې ته تربیت کړې هغه مور چې نیمه شپه پاڅېدله تا ته شیدې درکړې هغه مور چې تاسو سره زحمتونه وویستل ته نن جګېږې د خپل د ښځې په شیطانت باندې یا د هغې په ورانې خبره باندې مور و پلار رټې نه د ښځې قدرم وساته وروره هغه سره هم ښه چلند وکړه خو په خپل ښځې باندې د خپل مور و پلار هیڅکله مه خفه کوه د هغو عزت ساته په دې کې د کامیابي ده نو د رسول الله وینا ده د هغه نصیحت دی چې د خپل مور و پلار سره ښه چلند کوي نور به واورو قدرمن اورېدونکو خو دې وې دمې وروسته حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایی سألت النبی صلی الله علیه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې د الله رسوله الله رب العزت ته کوم عمل ډیر محبوب دی الله ته کوم عمل ډیر خوښ دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته وویل چې پر وخت لمونځ کول که تاسو په خپل وخت باندې مونځ کوئ د سهار مونځ په خپل وخت کوئ د ماسپښین لمونځ د مازیګر د ماښام د ماسوتن په خپل وخت کوئ نو دا عمل الله ته ډیر محبوب دی الله ته ډیر غوره دی بیا ما ترې پوښتنه وکړه چې تر دې وروسته الله ته کوم عمل ډیر غوره دی رسول الله راته ویلې چې له مور او پلار سره ښه چلند کول چې مور او پلار سره ښه اخلاق کوي مور او پلار سره ډیر په خلاص تندي باندې غږیږي د هغو خبرې ډېر په خلاص غوږ باندې اورې دا الله ته ډېر غوره عمل دی بیا ما ترې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله د دې نه وروسته کوم عمل الله ته ډېر غوره دی رسول الله راته ویلې چې د الله په لاره کې جهاد کول نو راشي قدرمنو اوریدونکو اوس به په خلاصو غوږونو واورو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث او په دې نصیحت باندې موږ څومره عمل کړی په سهار کې د غفلت په خوبونو باندې پراته یو یا خو اصلا مانځه ته نه جګیږو او که مانځه ته جګ شو نو په هغه وخت کې که اوچ لمر راختلی الله ته ویني الله به تا نه پوښتنه نه کوي ځینې کورنۍ خو داسې دي چې کومه مشران چې هغه سپینګیري دي هغه په غفلت خوبونو کې پراته دي یا څه کومه چې زموږ میندې دي هغه په غفلت خوبونو د غفلت په خوبونو کې پراته دي هغه مانځه ته نه اوچتیږي نو نور ځوانان یا پیغلې چې په هغې کورنۍ کې دي هغه به څنګه مانځه ته اوچتېږي او ځینې کورنۍ داسې هم دي که دوی خپله مانځه ته اوچتېږي هغوی د خوبه نه راپاڅوي چې مونځو کې الله به ستا مور نه او ستا پلار نه پوښتنه کوي چې اولاد دې ولې مانځه ته نه راپورته کوو نو الله ته غوره عمل دا دی چې تاسو مونځ په خپل وخت باندې وکړئ مور و پلار سره ښه چلند وکړئ او د کفارو په مقابل کې پاره د اعلاء کلمة الله د الله په لاره کې جهاد وکړئ همدارنګه بل حدیث چې بخاری او مسلم له حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی هغه دا دی چې یو سړی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغی رسول الله ته ویلې زه له تا سره پر هجرت او جهاد بیعت کوم چې له الله رب العزت څخه یې د ثواب هیله لرم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویلي آیا ستا په مور او پلار کې یو ژوندی دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله دا پوښتنه وکړه نو هغه سړي ورته ویلي هو دواړه ژوندي دي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل آیا ته له الله څخه د ثواب هیله هم لرې هغه سړي ورته ویلي هو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل خپل مور او ته ورشه او ښه خدمت یې وکړه ته خو راغلی ما سره په هجرت او په جهاد باندې بیعت کوي او د الله رب العزت څخه د ثواب هیله هم لري خو ستا مور و پلار چې ژوندي دي او هغه ستا خدمت ته اړتیا لري نو ته د هغو خدمت وکړه د هغو قدر وکړه الله به تاته جنت درکوي نو زمونږ علما لیکي که چیرته جهاد فرض کفایي وي نو بیا د مور او پلار اجازت ضرور دی چې د مور او پلار اجازت واخلئ او که چیرته جهاد فرض عین شوي نو بیا د مور او پلار اجازت ته هم ضرورت نشته دی خو هغه زړه مور یا سپینګیری پلار چې د ستا په کورنۍ کې دي هغه د ستا خدمت ته اړتیا لري نو د هر څه نه مخکې راشه د خپل مور و پلار خدمت وکړه الله رب العزت به هغه د جهاد ثواب تاته درکوي خو چې کله جهاد فرض عین وي نو علماو لیکلي چې بیا د مور و پلار اجازت ته ضرورت نشته الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې نصیحتونو باندې عمل وکړو څوارلسم نصیحت د محمد رسول الله دا دی چې تاسو ښه اخلاق کوئ ابو داود له حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه څخه یو حدیث را نقلوي وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د مؤمن په تله کې تر ښو اخلاقو هیڅ شی دروند نه وي او الله رب العزت له بدویونکي او بېځایه خبرو کوونکي خفه کیږي نو که غواړي چې د آخرت په ورځ دې د اعمالو تله درنه وي نو ښه اخلاق غوره که ډیر صبر اوسه ډیر متحمل اوسه ډیره په پاکه ژبه باندې په عفیفه ژبه باندې په کورنۍ کې په ټولنه کې له خلکو سره خبرې کوه همدارنګه ابو داود له حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه بل حدیث را نقلوي فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویل تر ټولو ښه مؤمن هغه دی چې اخلاق تر ټولو غوره وي او په تاسې کې تر ټولو غوره هغه دی چې له خپلې کورنۍ سره غوره چلند کوي نو که غواړې چې ځان نه کامل مؤمن او کامل مسلمان جوړ کړې د رسول الله دا نصیحت ومنه ښه اخلاق انتخاب که او همدارنګه رسول الله وایي چې په تاسو کې تر ټولو غوره هغه دی چې له خپلې کورنۍ سره ښه اخلاق کوي وګوره چې ستا اخلاق د پلار سره څنګه دي ستا اخلاق د خپلې مورجانې سره څنګه دي ستا اخلاق د خپلو ورونو سره څنګه دي ستا اخلاق د خپلو خویندو سره څنګه دي ستا اخلاق د خپلې کورنۍ سره څنګه دي او ستا اخلاق په ټولنه کې څنګه دي نو چې زما دا خبرې چې تاسو ته د رسول الله نصیحتونه اوروم زما خویندې یم او ورونه یم اوري د خپلو اخلاقو ته خپله متوجه شئ که ښه اخلاقم وي لا هم کوشش وکړئ چې ښه یې کړئ او که اخلاقم بد وي نو کوشش وکړئ چې د خپل اخلاق ښایسته کړئ چې الله ته محبوب شئ ځکه الله رب العزت هغه څوک چې بدې خبرې کوي هغه څوک چې ښه اخلاق نه لري هغه الله نه خوښوي الله د هغو نه خفه دی نو خپل کورنۍ سره هم ښه اخلاق کوه په ښه پاکه ژبه ورسره غږیږه اما ځینې بدبخته کسان په دې ټولنه کې هم شته چې هغه خپل کور والا ته شکنځل کوي د خپل مور ته کوي د خپل پلار ته د خپل ورور او خور ته کوي د دې نه بدبخته انسان به بل نه وي همدارنګه ترمیزي د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه څخه یو حدیث را نقل کوي فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به تاسو کې ما ته ډیر محبوب او نږدې هغه څوک وي چې په تاسو کې تر ټولو ښه اخلاق ولري او د قیامت په ورځ به زه له هغه چا ډیر خپه یم او له ما به ډیر لرې وي چې په تکلیف سره خبرې جوړوي او تکبر کوي یعنې اخلاق نه لري نو که غواړې چې په جنت کې او په قیامت کې رسول الله ته نږدې وي او رسول الله د ستا نه راضي وي نو ښه اخلاق انتخاب کړه په ښو اخلاقو به په کورنۍ کې محبوب شي په ټولنه کې به محبوب شي او ټول مسلمانان به ستا د تلو انتظار باسي او د ستا د خبرو انتظار به باسي په ځانګړې توګه هغه څوک چې بلونکي او دعوتګر دي باید هغوی د ښو اخلاقو خاوندان وي د خلکو مزاج وپیژني د هغو د مزاج مطابق د هغو سره خبرې وکړي که یو سړی په بدوم وینې هغه ته ته کافر دستي مه وایه هغه کیدای شي په ناپوهي باندې دا بده کړنه کړې وي رای وله کینه ورته وایه چې زما ورور جانه زما خورې دغه ستا بد عمل د اسلام قوانینو سره تړون نه لري په دې باندې الله ستانه ناراضه کیږي او که تا هغه ته بد رد ویلې هغه ستانه متنفره شي د اسلام نه متنفره شي نه ښه اخلاق د مسلمان دپاره ډیره اوچته او لویه سرمایه ده په ځانګړې توګه زموږ علماو او زمونږ بلونکو لپاره بل حدیث چې بخاري او مسلم له حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی هغه فرمایي لم یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فاحشا ولا متفحشا وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا رسول الله نه په قصد او نه به اختیاره بدې خبرې کولې او نه یې خوښولې ویل به یې په تاسو کې هغه څوک غوره دی چې د هغه اخلاق ډیر ښه وي نو راشئ ښایسته اخلاق غوره کړئ ښې خبرې ښه چلند انتخاب کړئ د رسول الله دا نصیحت ومنئ الله به عزت د دنیا او د آخرت درکړي په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه